دوه زره اوولسم میلادي کال پای ته ورسېد. په دغه موده کې په افغانستان کې د اسلامي امارت مجاهدینو د بهرنیو اشغالګرو او د هغوی د کورنیو مزدورانو په وړاندې ښه په متانت او په مېړانه جهاد ته ادامه ورکړه، سیمې یې ترې ونیولې، ولسوالۍ یې ازادې کړې، د دښمن په مخ یې لارې وتړلې او بیا بیا یې د دښمن په مهمو هستو، قول اردوګانو، قومندانیو، قرارګاوو او پوستو بریدونه ترسره کړل. چې دښمن ته یې خورا درانه تلفات درلودل، له روحي پلوه دښمن ځپل شوی و، د جګړې په میدان کې یې وارخطايي ډېره وه او د خلکو همکاري ورسره نه وه، بل خوا مجاهدین د جهاد په عالي روحیه جنګېدل، په کمو کسانو یې ډېر لوی قوت ته ماتې ورکوله، په فدايي او نفوذي بریدونو سره یې دښمن ته سخته صدمه رسوله، له ایماني قوت څخه د برخمنو مجاهدینو سره د الله تعالی نصرت ملګری و، په لاندې راپور کې موږ په تېر کال کې د روان جهاد بریدونه، د دښمن تلفات او ځینې نور معلومات وړاندې کوو چې په خورا دقیق ډول د کره معلوماتو په اساس راټول او محاسبه شوي دي. لومړی، په تېر دوه زره اوولسم میلادي کال کې د مجاهدینو له خوا پر دښمن ټول ټال اووه زره پنځه سوه درې لوی او واړه بریدونه ترسره شوي دي. دوهم، په بریدونو کې اته څلوېښت بریدونه فدایي عملیات وو. دریم، د بریدونو په جریان کې په تیر کال کې دوه سوه نه اتیا بهرني اشغالګر وژل شوي او یو سلو څلېرویشت تنه نور ټپیان شوي دي. څلورم، دا چې د کابل اداري عسکر، پولیس او استخباراتي کسان د امریکایانو تر مخ د سپر په ډول استعمالېدل او مجاهدینو ته په هر ډګر کې په جګړه کې دوی رامخکې کېدل، نو ځکه له ټولو ډېر دوی له درنو تلفاتو سره مخ شوي. چې د تېر کال په جریان کې څوارلس زره نهه سوه اته دېرش عسکر، پولیس، استخباراتي کارکوونکي او اربکیان وژل شوي دي او نهه زره څلور سوه دېرش تنه نور ټپیان شوي دي. پنځم، په تېر کال کې د مزدور دښمن د وژل شوو له جملې څخه څلور سوه اته تنه یې د هغوی قومندانان دي چې په مختلفو ولایتونو کې د بریدونو په مهال له منځه وړل شوي دي. شپږم، د تېر کال په جریان کې د دښمن له صف څخه څلور زره یو سل او شپږ نوي تنو عسکرو، پولیسو او اربکیانو د حقایقو په درک کولو او د اسلامي امارت د ارشاد او دعوت مسؤلینو په هلو ځلو د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شوي دي چې له ځانه سره یې درې سوه درویشت مله سپکه او درنه وسله، ډېر مهمات او وسایط راوستي وو. اووم، په دومره موده کې د دښمن ویجاړ شوي وسایط، شوبلې او رینجر موټر تر دوه زره نهه سوه شپږ اویا غراتو پورې رسېږي. اتم، په تېر کال کې په ټول هېواد کې د دښمن شل چورلکې او طیارې رانسکورې شوې دي، چې دیارلس یې چورلکې او طیارې دي او اووه یې بې پیلوټه کشفي الوتکې دي.